رای دا ده چې ګوره اصل کې خو رخصت دا ده په دې سفینه کې چې سړی سر ګرځي سر ګرځي نه مقصد دا ده چې قعود فی صلات پر عذر چدا علت چې عذر وي بیا به سړی مازه کې کینی خو چې عذر متحقق شوی نو امام بو حنیفه سی وای چې سفینه کې سړی سور شو نو خیر ده که دوران د رأس نی په راغلی خو دی کی چونکه مظنه د دوران د رأس ده دی وجی نه اول نه که دی په ناستې باندې لمونځ وکړي صحیح ده چه ده صحیح ده نو دی وی تو ته وګوره دا مظنه هغه حقیقي علت په ځای باندې چه کړه منتخب کړه دا دا رد پکې چې دا امام صاحب دا قیاس صحیح نه ده مونږ وای دا قیاس چې دا صحیح ده دا مزنا دا داسې مزنا ده چې په عرف کې دا تقریبا کله متحقق ده عام په دغسې شیونو کې سړي مغز ګرځي کیې ورځي الټیګانې ورځي دا د مشاهدې چې دي خبرې دي نو دا مظنه داسې ده چې دا نفس مظنه نه ده بلکې قد تحقق ته دې وجې نه امام صاحب چې ده مکرره کړې ده بیا چې یو ور الټیګانې درسي یا سر دې وګرځي بیا څه فایده پوه شي نو اول نه سړي ته اندازه لګي ټیک ته چې کوم سړی نه وي نو که دې بهتره خو بیا دا ده چې په ولاړې دې وکړي خو مقصد په ناستې وکړي خیر ده خدای رد پکوي مونږ جواب وکړ. ونصبهم او نصب د دوی رکوب السفینة مظنة لدوران راس رکوب د سفینې د مظنة د دوران د راس ګرځي وادارة رخصة القعود فی الصلاة علیه او بیا رخصت قعود رخصت د قعود فی الصلاة په دې باندې چې دا دایر کړی ده دلته به تاسو نسخو کې ځنو کې غلطي دارنګه وتقدیر الماء بالعشر فی العشر دوی وایي چې دا ګوره په دې کې فقها امام احمد صاحب خطا شوی ده چه تقدیر دی او فقها خطا شوی چه تقدیر دی ماء په عشر فی اصل کی مسئله دا ده چه لږ اوبه دا بالاتفاق نجاست ټکی قبلی ډیر اوبه دا نجاست نه قبلی لیکن د ډیرو په تعداد په هغه کی اختلاف ته په مقدار کی چه ډیر چوری ډیر ډیر اوبه با سونی نو امام مالک صاحب دا وای چه هغه د نجاست اثر نه پکې ښکاری دا به ډیر اوبه ګڼل شي امام شافعی صاحب امام احمد صاحب دا وایي چې دوه کلتین وي دا به چې ګڼلی سي ډېرې ګڼلی سي مشر امام صاحب دا وایي چې یوه طرف کې ګندګي پرېوځي هغه اثر بل طرف ته نه رسي دا به ډېرې اوبه ګڼلی شي نو امام احمد صاحب درس ورکاوه او د امام بونیفه صاحب دا کولی ورته بیان که طالبانو ته چې یوه طرف کی او اثر او نجاست پریوزی او بل طرف کی هغه اثر نه معلومیږی اثر نه ورته رسی دا به ډیر اوبه ګڼل شی نو هغه ورته ویل چی جی دا به چوره اندازه یی نو امام محمد صاحب ورته ویل چی بس ما صحن مسجدی هذا دا ما دی جماعت صحن چی دا بس دغه اندازه وره نو چا دو سره ناپ کنو پدی ناپ کی اختلاف راغی نو چی اختلاف راغی نو فقها ولګیدل نو مقصد دا چی اگر که علت خدا امام صاحب پنیز باندې چی خلوص الاثر الی الجانب دا علت تا خو دو ده در ده ورته چه که منتخب که چه لس په لس ای لس په لس ای نو اوس دی وای چه دا ګوره دا قیاس صحیح نه ده ده در ده بلکه اصل کې خود په نسبت باندې علت چې د خلوص الاثر ال الجانب له مخالف او د ورستنوي چې د ده در ده کړه دا, دا صحیح نه ده مونږ وایو چې ګوره خلوص الاثر دا یو داسې یو امر مبهم ده چې په دې باندې عام خلک نه پوهیږي نو د عام خلکو تعیین دپاره د دې یو څه پکار ده حد بندی پکار ده ځکه فقهاو دا چه کړی ده حد بندی کړی ده تاسو په دې خبرې پوه شو کني د لس په لسه د مشر امام صاحب نه دا روایت داسې نه ده خو مقصد دا چې دا هغه هغه خو امام احمد صاحب نه داسې نه ده هغه خو هغه ورته هغه وکړه کنه نو هغه چې اختلاف راغی نو وروسته فقهاو بیا د دې یو قسم چې وکړه حد بندي وکړه د عوامو سهولت لپاره ښه جي اوس خبر خلاص شو يتعلق الرضا والسخط في القسم الثاني من العلوم النبويه بنفس الاعمال اوس په دې قسم ثانی کې په نفس اعمالو پورې به چه وي نفس عمل پورې به د رضا او د سخط چه وي تعلق وي نفس عمل پورې ګوره اوس که یو سړی دا ښه ډېر مال خرچ کړ په پوه شئ مقصد دا دی چې د باندې پچاس هزار زکات کېږي او د مقصد دا دی چې هسې غریبانو باندې تقسیم کړي زکات په نیت نه باندې شپېته زره یې تقسیم کړي د سو دای په زکات باندې چی وی ماخوذ وی نفس عمل چه دا مقصود دا نفس عمل مقصود دا تاسو باندې پوښ یو سره دا مقصد دا چې دو مازیګر ماشپین نه خطر مازیګر پورې نفلونه کوي خو هغه فرض لمونځ پکې ونه کړ نفس عمل دی هغه څلور رکعات فرض چې دا مطلوب ده دی به بیا چې ګناهګار وي اچھا تاسو په دې خبرې پوه شئ دارنګې یو سړی دا د رخم او د ذهب دا یې په خلوت کې استعمال کړ، کمرې کې ننه ورېښمو جامه واغوستله، نو دلته خو تکبر نه رادرومي، دلته خو د هغه غریبانو زړه نه ماتېږي، بیا ناروا دي، بیا څه دي؟ ناروا دي، ځکه چې دلته هغه نفس دې شي نه ځان بچ کول چې دي مطلوب سي. اوس مو سر په خلاص څه؟ دا مې هسې څو مثالونه درکړل، نور غرب ده ورته ګورو. وکلما افهم الشرع المصلحة في موضع، هر وارې چې مقصد دا دی چې شریعت یو مصلحت په یو ځای کې فهم کړي، فوجدنا تلک المصلحة في موضع آخر، مونږ بیا په بل ځای کښې هغه مصلحت موندو کو عرفنا ان الرضا يتعلق بها بعينها نو مصلحت کښې خو مونږ دا وائيو چه دا رضا په دې سره بعينها متعلقه ده لا بخصوص ذلک الموضع بخلاف المقادير خو مقاديرو کښې داسې خبره ګوره نه ده فان الرضا يتعلق هناك بالمقادير انفسها په مقاديرو کې نفس هغه مقدار پورې رضا متعلق ای تفصيل ذلك تفصيل دې خبره دا ده ان من ترک صلاة وقت یو سړی د وقت وخت کی مونس پریخود کان عاصما دی به عاصم ګڼ شی و ان شغل ذلک الوقت بالذکر اگر که پدی وخت کی دو ذکر کړی مشغول کړی په ذکر سره وسائر الطاعات دارنګ ومن ترک زکاتا مفروضه یو سړی زکات مفروضه پریخود وصرف اکثر من ذلک المال فی وجوه الخیر او زکات نه زیات مالی په وجود خیر کې ورکو کان عاصما دا بیا عاصم ګان شي وکذالک دانګي یو سړی ان لبس الحریر والذهب د حریر او ذهب واغوستل فی الخلوة په خلوت کی یوازی نو تکبر وغیره خو نه پکی رادرومی حیث لا یتصور کسر قلوب الفقراء په داسی شان سره چی هلته کسر د قلوب د فقراء نه ده متصور چی هغو زړونه به مات شی دارنګه وحمل الناس علی الاکثار من الدنیا دا نه ده پکی متصور چی دی خلق په دنیا ګټلو باندی ور برانګیخته کړی چی تاسو هله داسی معیشت ګټو او دین معطل شی دا نه ده پکی مقصود ولم یقصد به الترفع د ترفع او عیش و عشرت مقصود نه ده خو بیا هم کان آثما دی به چی ګناهګاری ځکه نفس دی شی نه ځان بچ کول دالته چی پکار دی وکذالک ان شرب الخمر دارنګ سړی د شراب اوسکل بنیت التداوی پنیت تداوی سره خو داسې خلکو نه دی ورشولی چې د بغیر ایغه بغیر علاج ممکن نه ده ولم یکن هناک فساد خو دلته هیڅ فساد نه و نه جنګ جګړې سته نه څه چې ټولو سره نیولی ده او په کمرې کې بند ده ولا ترک صلات داسې وخت کې چې ترک د صلات نه ورسره رادرومي بیا کان عاصما دی به عاصم ګاڼه سي ولې لأن الرضا والسخط متعلقان رضا او سخط دا متعلق دي بأنفس هذه الاشیاء نفس دې اشیاء سره رضا او سخط چه کیږی متعلق کیږی وان کان الغرض الاصلی کبههم عن الفساد اگر که غرض اصلی خو هغه منع دی دوی ودی فساد نه وحمله علی المصالح حمل دی خلقو په مصالح باندې ولكن الحق علم ان سیاست الامه لیکن الله تعالی دا خبر معلومه وا الله تعالی ته چې سیاست دی امت انتظام دی امت لا يمكن في هذا الوقت الا بايجاب انفس هذه الاشياء وتحريمها دا ممکن نه ده مگر نفس د شینه په واجب کا یا نفس د شینه په حرام کا الله تعالی په علم کې دا خبر وا چی د امت انتظام به اله رای سی چی نفس د شی نه په واجب کړه نفس د شی نه په حرام کړه کنی یو سړی به بیا جامې د ریخمو اغوندی او وایی به چی ما خو د نه می تکبر مقصد ده ګوره زه څنګه تاسو سره خاندم او نه می د خلکو زړونو هغه مقصد ده نو د زړه نه به څوک خبر یی تاسو په دې خبرې پوه نه شو بیا به څه به ورته وایو نو ځکه الله تعالی نفس د ځینې شی نه حرام کړه او ځینې شی نه چې کړه هغه واجب کړه تاسو په دې باندې پوه شلو خبره واضحه ده لوښي استعمال کیا دي سرو سپینو نه قیمتي دي فانه لا یعصم بنفس هذا الفعل نو دلته په نفس فعل سره ده نه ګناهګار وي البته که دنه عیش و عشرت مقصد و د دې خلکو زړونو ماتول مقصد و د خلک په دنیا باندې ورګټلو باندې اخته کول مقصد و بیا ګناه هغې د وجې نه ده وګوره شدي ولكن انتهك كسر قلوب الفقراء وحمل الناس على فعل ذلك او كسر الطرف بعد من الرحمة لأجل تلك المفاسد وإلا فلا اوس دا جواب د سوال مقدر ده چې نه شاه صاحب تا ویل چې مقادیر غیر معقول المعنا دي نو بیا صحابه کرامو په بعضې مسالو کې تقدیر ولې کړی ده قیاس یې ولې کړی ده ګوره شریعت کې خدا نه دی بیان سری چې اٹتالیس میل یا دوره میل یا دا شریعت کې خود مقصد دا چې سفر بیان شوی دی چې سفر بیا تاسو مقصد نور د سفر داسې تعداد خو نه ده مقرر شوی نو دا تعداد چې مقرر وي دارنګه شریعت کې جزیه راغلې ده نور جزیه خو مقرر شوې نه ده او بیا په یمن خلکو باندې خو عمر فاروق رضی الله عنه د مشاورت وکړه او مقرره کړه چې یو دینار پار سړي باندې پام مزدورکاره دغه باندې دولس درهمه او مقصد دا دی چې درمیانه حال وال باندې چوبیس درهمه او مقصد خوشحال خوشحال حالت وال باندې بیا چو اڑتالیس درهمه نو دا خو په مشاورت سره شوی ده نو دا مقادیر ندی اړتالیس چوبیس او مقصد دا چې بارا او ایک دینار دا مقادیر ندی نو نور څه دي بیا دو ولې دا تعین کړی ده تاسو په دې خبرې پوه نو دی را درومي او وحیث وجدت صحابه سره چې کوي جواب کوي دی وایي چې ګوره یو تقدیر اجتهادي ده یو تقدیر شرعي ده د صحابو چې کړی دا تقدیر تقدیر اجتهادي ده دا تقدیر تقدیر اجتهادي ده یعنی دو په اجتهاد سره دا دا تقدیر شرعی نه ده خدا یو مصلحت په بنیاد باندې دو چه کړی ده تقدیر کړی ده تاسو په دې خبرې پوه مونږ وایو چې د چیرته مونږ فقهاو تقدیر کړی دا تقدیر تقدیر اجتهادی دی او دا یو مصلحت په بنیاد باندې دو چه دی تقدیر کړی دی فما هو جوابک فهو جوابنا شجی نو دا جواب دی یو سوال مقدر سے سوال مقدر بدا سے اترو باسی چه ان کانت المقادیر غیر معقول المعنی چه که مقادیر غیر معقول المعنی وی فلما قدر الصحابه بیا صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تقدیرات ولی کړی دی په بعضی مواضعو کی لکه مسئله دی سفر او جزیه کی واخله نو دی جواب کئی وحيث وجدت الصحابه والتابعين او دوی چې چیرته تمند کې صحابه کرام او تابعین فعلوا چې دو کار کړی ما یشبه التقدیر چا مشابه وی تقدیر سره خاص قصد دی نی وانما یقصدون الی المعانی او دو قصد هغه معانیو ته وی ان اشتبه الامر بادی الرای اگر که بادی الرای که په سړی باندې اشتباه راغلی چې دا به دو تقدیر شرعی کړی حالانکه دا تقدیر اجتهادی بل سوال مقدر جواب کړی دی چې ته وایې چې مقادیر غیر معقول المعنا دي بیا خو پکار ده چې په دې کې استبدال صحیح نسی چې مقادیر غیر معقول المعنا دي بیا پکار ده چې په دې کې تبدیلی صحیح نسی حالانکه په دې کې خو تبدیلی صحیح ده ولی حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ تو ویل یمن خلکو ته چې تاسو دی اوربش و دی دغه په ځای باندې خیر دا ما ورکو دی زکات حساب ولګو بیا چادرې مادرې دی یمن و شوري دا ورکو حالت صحابه کرامو ته پدې کې چې سہولت ته دارنګ اوس هم مقصد دا چې یو سړی غنم دی نو غنمو کې هغه انفال المساکین غنم نه کله غنمو ته ضرورت نه نو مقصد اسی پیسو ته ضرورت چې غنم پو کې حالت بال بچ بیماران لاس نو هغه د مقصد دا چې ورته پیسې قیمت تی ورکی نو د استبدال بیا ولې جایز ده چې کدا مقادیر غیر معقول المعنی وی بیا د استبدال ولی جایز ده تاسو په دې خبرې پوه شو نو شاه صاحب رادرومي دې نه چې کوي جواب کوي دې نه جواب کوي خو دا خبره چې د کوم جوابونه کړي دا جوابونه قانع نه دي ځینې صورتونه داسې دي چې آ دې نه علاوه صورتونه دي بیا پکې ته استبدال چې دا جایز ده چې شریعت نه دي بیان کړي دې نه علاوه صورتونه دي استبدال پکې ته جایز ده او ټول خلک نو دې پر اصل مسله دا ده چې د مقادیر اول نه خو غیر متعین دي خو چې کله شریعت تعین وکړي بیا قیاسات وغیره په دې کې سړی کولای شي تاسو په دې خبرې پوه شئ وحيث جوز الشرع استبدال مقدار بقيمته كبنت المخاز بقيمتها على قول قیمت ورکول شي فعلى التسليم هو ايضا نوع من دوی چې دا یو قسم تقدیر ده اده وای چې دا اصل کې استبدال نه ده بلکې دا شریعت گویا کې دو مقدار مقرر کړي چې یا هغه ورکه یا دغه ورکه دا مقدارونه دو مقرر کړي وذلك لان التقدير لا يمكن الاستقصاء فيه بحيث يفضي الى التضييق ګوره دا ځکه چې تقدیر خو بالکل سړی نه سي مقرر کولای چې دغسې به یا دغسې به یا دور رنګ به یا داسې به بیا خو په دې کې تضیق ته ولکن ربما یقدر بامر ينطبق على امور کثیره ډیر کله ته تقدیر انطباق په داسې یو امر وشي چې هغه تقدیر په داسې یو شي سره وشي چې د هغه انطباق بیا په امور کثیره وکیږي کبنت المخاز نفسها فانها ربما كانت بنت مخاز ارفها من بنت مخاز نو مقصد دا چې دا معلوم دا فیل جمله چې چونکه مقصد دا چې هغه لاس په دې کې چو کټ کړیو دارنګ اوس تقسیم درته کوي د حرمت ادي دغه شنو دا مخ کې کړه دا د احکاماتو تقسیم درته کوي وعلم پدی خبر معنی جان پوی کہ ان الاجاب والتحریم نوعان من التقدیر دو قسم دی وذلك لانه كثيرا ما تعين مصلحه ومفسده لها صور كثيره دیر کلت ظاهر شی یو مصلحت یا مفسده لها صور کثیره غا پر صور کثیره فتعین صورت للایجاب او التحریم نو یا صورت ایجاب راشی یا تحریم لانها من الامور المضبوطه زکه چدا داس امور دی چ په ضبط کرا جی او لانها مما عرف احوالها من ال فی الملل السابقه یا دی احوال په ملل سابقه کی معلومی او رغب فیها اکثر رغبه یا خلق تا اکثر رغبت کړی ولذلک یتذر نبی صلی الله علیه وسلم وقال خشیت ان یكتب علیکم بار بار تیر شوی دا نو د هغه حال حال دی واجب ده و ایو مندوبینا چې کوم مندوب داسي اکتسر شارع علی بیان مصلحتی یو شاید شارع دی هغه مصلحت صرف بیان کړی ده او او اختار العمل هو به من غیر ان یسنه یا ویل دي چې په دې باندې عمل شدا نور مسنون کړی نه چې دا ضروری ده وينوه بأمره فهو باق على الحالة التي كانت قبل التشريع نو دا په حالت باندې چې کوم قبل التشريع کوو دي که خیر ده کوو دي لکه بیا خیر ده ويتطاولون لاجلها على معشر اهل الحديث يعود وبالا عليهم من حيث لا يعلمون دا مقصد دا چې دی وایي چې ډیر مقایس ډیر قیاسونه چې فقها دا فخر کوي چې دا ګوره مونږ داسې کولای سو او محدثین یې نسي کولای دی وایي چې کله به دا په دو باندې چې وبال وګرځېږي تاسو په دې خبرې باندې پوه شئ او دو ته وایي پته نه لګېږي دو ته پته نه لګېږي اصل کې اهل حدیث نه مراد کوم اوس غیر مقلدین ځان اهل حدیث بولی صفا د تصریح کړی ده چې دا اهل حدیث نه دی تاسو په دې خبرې پوه شو نور ورستو تشریح را درومي بعد دینه بعد اوس بیا ان شاء الله آسان دا بیا الله الرحمن الرحیم باب کیفیت تلقی الامت الشرع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا باب ده په بیان دی کیفیت تی اخذ دی امت شریعت لرا دی نبی علیہ السلام نا امت شرعی احکامات دی نبی علیہ السلام نا سرنگ اخذ کری دی نو پدی باب کے شاہ صاحب دی دی خبر بیانول غواړي چی امت د نبی علیه السلام نه د احکامات شرعیه په کوم طریقی سره چه دی اخذ کړی دی او نه راخیستی دی نو د دی کیفیت درته چه کئ بیانوی اچھا وا بچو چه شام سو باب کیفیت تلقی الامت الشرع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا باب دا په بیان دی کیفیت ته هغه اخذ د شریعت کې د امت چې د امت شریعت اخیستی ده د نبی علیه السلام نه نو څنګه یې راخیستی ده دا خبرې شاه صاحب بیانول غواړي نو اصل کې تلقی د امت د حضور صلی الله علیه وسلم نه د شریعت یعنی د امت چې حضور صلی الله علیه وسلم نه شرعي احکامات رخصتی دي نو دا غټ دو وجری دی پارا یو تلقی ظاهر دا یعنی یو تلقی ظاهرا دا او یو تلقی اغا دلالتا دا یو خدا دا چی ظاهر منسوسی احکامات یعنی دی قرآن کریم چی ظاهر چکم منسوسی احکامات دی یا صفا په حدیث کې ظاهرا یو حکم راغلی یو پدی یو دا طریقه دی چا دا اخذ دی شریعت تا او بلا طریقه دی اخذ دی شریعت اغا تلقی دلالتن دا تلقی دلالتن دا چی صفا منصوص خو مقصد دا دی چی یو شی یو حکم نه یی خو صحابه کرامو حضور صلی الله علیه وسلم لیدلی چی په یو شی قول کړی یا یو کار کړی بیا صحابه کرام ولګی او دی هغه نه دی یو حکم دی وجوب وغیره چه وکی استنباط وکی او بیا هغه خلق په دی حکم باندې خبر کی او بیا هغه نور صحابه کرام هغه واخلی وړوکی صحابه کرام بیا تابعین بیا داس تبع تابعین او په دې طریقې سره اخذ دی حکم رئیسی بهر حال اخذ دی شریعت دی نبی علیہ السلام نا آپ چا سره دا په دې دو طریقو سره اخذ دا یو اخذ دی شریعت تا تلقی دی شریعت تا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ظاہران او یو تلقی دا دلالتان یو تلقی دا دلالتا دا خبره شاه صاحب په دې کې بیانول غواړي وعلم په دې خبره باندې ځان پوه کا ان تلقي الامه منه الشرع على وجهين په دې خبره باندې ځان پوه کا چې اخذ دی امت دی حضور صلی الله علیه وسلم نا شریعت علی وجهین دا په دوه طریقو سره ده احدهما یو دی اغه دوه طریقو نا تلقی ظاهر اغه تلقی دی ظاهر الشریعت تا ولا بد ان يكون بنقل او ضروری ده دا خبره چې د تلقی د ظاهر دا په نقل واسطه سره نقل سره به اما متواترا او غیر متواترین اغه نقل به بیا کلا نقل متواتر وی او کلا به اغه نقل نقل غیر متواتر وی والمتواتر منه بیا متواتر بیا په دوه قسمه ده چې اغه نقل کوم نقل متواتر وی والمتواتر منه المتواتر لفظا بل هغه متواتر کله بیا متواتر لفظا وی کل قرآن العظیم لکه قرآن کریم واخله دا متواتر لفظا د قرآن کریم ټول الفاظ چې دي کنه دا متواتر دي لفظا یعنی لفظا مونږ ته تواتر سره چې دا رسېدلی ده یا وکنبز یسیر من الاحادیث یا لکه لږ غوندې حصه د احادیثو یوه قطعه د احادیثو چې هغه مونږ ته تواتر سره چه دا رسیدلی ده لفظا منها قوله صلی الله علیه وسلم چه ایغنا دا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا انکم سترون ربکم چه تاسو با قیامت پورا جمان دی رب دا سی وینو لکه دی بدر سپگمی چی وینو او په ایغ رؤیت کی تاسو یو بل سرا مقصد دا چه تزاهم او دا نرا درمی نو دارنګ به الته مقصد دا چې خلق ډیر دي خو په دې لیدلو کې به خلکو ته تکلیف نه یا دارنګ نور احادیث متواتر احادیث علماء په کتابونو کې بیا چدي مستقل تصنیفات په دې باندې شوي دي او جمع کړي دي نو دا متواتر لفظان وی ومنه المتواتر معنا او زن داسی دی دی متواتر دو قسم سے یو متواتر لفظان او یو متواتر معنا بل دا چې متواتر معنا نی کثیر من احکام الطهارت لکه ګڼ شای دی احکام دی طهارت صلات زکات صوم حج بیو نکاح غزوات واخلا مما لم يختلف فيه فرقه من فرق الاسلام چې په هغه کې یوې فرقې د فرقو اسلامیونه اختلاف نه دا کړی نو تلقی دی ظاهر چې ظاهر شریعت مونږ رخصتای نو آبا په نقل سره وی نقل در نقل نو هغه نقل به یا متواتران وی یا به غیر متواتران وی دې تواتر تر تدوه قسمه که یو تواتر لفظا دا او بل تواتر معنا دا اوس غیر متواتر تر ایسا وغیر المتواتر اعلی درجہ درجاته المستفیض اعلی درجاته المستفیض او غیر متواتر چې دا اعلی درجات دي دي هغه مشهور ده حدیث مشهور چې وتوایي وهو ما رواه ثلاثه من الصحابه فصاعدا دا چې په اول دور کې درې یا درې او نزیات صحابه کرامو پر نقل کړی ثم لم يزل يزيد الروات الى الطبقه الخامسه بیا د غسی رواتو کی زیادت را درمی پاول طبقه کې لګ نور زیات سی په دومی کې نور زیات سی درې می کې سلرمه پنځمه طبقه پوری وهذا قسم كثير الوجود چی دی هغه صحت او حسن باندی حفاظ محدثینو او کبار محدثینو دی هغه صحت او حسن باندی چی ورکړی فیصله ورکړی بیا دی هغه حدیثو درجه ده ثم اخبار بیا دی هغه حدیثو درجه ده فیها کلام قبلها بعض چی په هغه احادیثو کې کلام وی بعضی خلقو هغه احادیث قبول کړی محققینو کی او بعضی ولم یقبلها آخرون او بعضی نورو هغه نه قبول کړی یا په داسی حدیث نقل سره تا تا راغلی وی فما تزد منها بالشواهد او قول اکثر اهل العلم بیا کدی دی امداد کړه شوی او مضبوط کړه شوی او داس قسم حدیث په شواهد سره شواهد دی نور ورته میندول یا قول دی اکثر اهل علم په ایغه باندې وو یا عقل سری هم دی ایغه حکم ورکاو چې او دا پکار دا وجب اتباعه نو بیا اتباع چ دا واجب دا نو یو دی اخذ دی شریعت دا طریقہ دا دیر بہترین انداز باندې شاہ سے بحث کئے یو په دې طریقې سره حضور صلی الله علیه وسلم نه مونږ چ کړای دا اخذ دی شریعت کړای دا چیا مقصد دا دی چی دی اول زمانی دی صحابه کرامو چی او وروسته دغسی هری پیړی کی یو شی متواتر دی حضور صلی الله علیه وسلم نه نقل ده متواتر لفظا نقل ده لکه قرآن کریم یا متواتر معنی لکه ځنی احادیث یا متواتر لفظا لکه قرآن کریم یا لږ غوندې احادیث هم متواتر لفظا چی دی نقل دی نو دغه نمون چکم احکامات معلوم کو نو پدی طریقې سره مون اخذ شریعت کړای ده حضور صلی الله علیه وسلم او یا نقل باندې مونږ ته د حضور صلی الله علیه وسلم نه ځنې احکامات راغلي دي د شریعت هغه متواتر مانن مونږ ته چې دي رسېدلي دي لکه دا د لمانځه او دا څه زکاتونو چې دا چور غټ احادیث راغلي دا اکثر مشهور دي او په دې باندې بنیاد د چا دا فقهي احکامات اکثر متواتر خو ډېر کم دي نو یا دغه سي طریقې سره مونږ ته د حضور صلی الله علیه وسلم نه احکامات چیر رسیدلی یا بیا لدینا بل هغه قسم چی هغه علماء او محققینو د هغه صحت او حسن باندی حفاظ محدثینو حکم لګولی چی دا احادیث صحیح دی او حسن دی یا ځنی خلقو کلام پکی کړی وی ټیک ده خو ځنو قبول کړی هم وی ځنو قبول کړی هم وی لیا پدی طریقې سره بل دادا چی دغسی حدیث وی چی کلام پکی شوی وی او هغه پاره بیا شواهد ته مندای نورا چرته بل حدیث دی هغه پاره مؤید مندای توابع او شواهد مندای یا اکثر اهل علم په هغه باندی قول کړی یا عقل سری دی هغه حکم ورکړی نو دی داسی حدیث اتباع واجب ده نو یو قسم د شریعت اخذ چی دا یعنی ځنی شرعی احکامات چی مونږ رخیستی دی حضور صلی الله علیه وسلم نه امت رخیستی په دی طریقه سره چی دی رخیستی دی نقل طریقې سره نقل در نقل نقل در نقل دغه سر چلی دلی دی تاسو په دې خبره پوه شو یو طریقه د اخذ د شریعت ادا ده بل طریقه د اخذ د شریعت هغه تلقی دلالتن ده یعنی په صراحتا مقصد دا ده چې په هغه حدیث کې یا قرآن کې صراحتا هغه حکم نه بیان شوی خو صحابه کرامو هغه مقصد دا چې د حضور صلی الله علیه وسلم قول نه یا د حضور صلی الله علیه وسلم فعل نه یو حکم دی وجوب یا دی حرمت یا دا شای چی اور فهم کړی معلوم کړی او بیا هغه مقصد دا چې نور تا وهکذا نو دا تابعین او دارنګ نور بیا قبول کړی دغه سی نو یو په دې طریقې سره اخذ دی چا دا شریعت تا نو په دې دوه طریقو سره حضور صلی الله علیه وسلم نه امت شریعت چلا اخذ کړی دا وسانیهما او دوما طریقه التلقی دلالتا هغه اخذ دلالتا ده وهي ادا ده ان يرى الصحابة رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ويفعل چی صحابه کرامو حضور صلی الله علیه وسلم لیدلی چی یوشی باندې کول کړی یا یو کار کړی فاستنبطوا من ذلك حکما بیا بدو کله دین یو حکم مستنبط کو من الوجوب وغیره وجوب یا غیر وجوب فاخبروا بذلك الحكم بیا به دو خلق په دې حکم باندې خبر کړ فقالوا بیا به ویلا الشیء الفلانی واجب چې فلانا شی واجب ده وذلک الاخر جائز دا بل شای جائز دا مثال وذلک حرام اغا بل چا دا مثال حرام دا وغیر دا غسی ثم تلقى التابعون من الصحابه كذلك بیا به تابعین ولګیدل بیا به د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه نه به مقصد دا چې دغه سر نقل کو فدونت طبقه الثالثه بیا طبقه ثالثه چې کوم خلق رااله طبقات بیان اوس در تکم په دې بل باب کې بیا د طبقه ثالثه خلق رالو بیا هغو تدوین که باقاعده فتاواهم و قضایاهم فتاوا دی دی صحابه کرام او قضایا دی دوی دی تابعین او دی تابعین او دی صحابه کرام چ کوم فتاوا قضا قضاګانې یوشي په بابت کې کړې وي هغه ټول چې کړې باقاعده مدونه کړې واحکم الامر یعنی ات اتقن الامر ادو خبره خمس بوتا کړه واکابر هذا الوجه اکابر دی دی وجه یعنی د تلقی دلالتان چې کړی ده د استنباطی احکامات اکثر دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علی و ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ عنہم دے صحابہ کرام ټیک تنور کړی د اخذ دلالتان د شریعت یوې مسئلې خو دې صحابه کرامو چې دا غټ اخذ چې دا آدو کړی دا حضرت عمر فاروق صاحب حضرت علی صاحب ابن مسعود ابن عباس صاحب هلته خو لا ټول مشران مشران صحابه کرام زمدی و او صفا خبره وه لیکن کان من سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیکن دی سیرت کی عمر صاحب نہ دا خبر وا انه کان یشاور الصحابہ دب مشورہ کول صحابہ کرام سرا و یناظرهم او باقاعدہ بے مناقشہ سرا کول حتا تنکشف الغمہ تر دې چې هغه پرده به بالکل لرې شوه د خبرې نه ویاتیه الثلج او بالکل یقین به حاصل شو په هغې خبرې باندې فصار غالب قضایاه و فتاواه متبعتا فی مشارق الارض و مغاربها نو غالب قضایا د او فتاوا د ا متبع وګرځیدلې په مشارق الارض او مغاربها کې خلق به دې هغه چکولا اتباع کولا وهو قول ابراهیم ادا قول دی حضرت ابراهیم صاحب دا لما مات عمر رضی الله عنه کله چې حضرت عمر فاروق ص وفات شو.